تر اوسه پورې موږ د موجوده یهودو خباستونه بیانول چې دا خبیث قوم دی دا ګندګي د پکې دا ګندګي د پکې دا بدعملي د پکې نن مسله دا ده چې الکه موجوده یهود تاسو جاړی موجوده پرې دی د دوی آبا او اجداد د دوی پلارونه او نیکونه او مشران چې راوالی او په هغوی کې کم خباستونه او کمې ګندګۍ وي نو ګورې هغه د موجوده به د نیر شي په هغه خباستونو کې یو خباست دا دی چې په بني اسرائیلو کې یو سړی و ډېر مالدار و خو د غریب نارینه اولاد نو تر زوی ورته غل شو تر زوی او را پاسې د دا سړی مړ کو ګوره دې خباستونو ته سړی یې مړ کو دا مړی د شپې یوړو د بل کلي مخې ته یې واچو چې سار شو دې سړي چغې شروع کړې وای زما تره زوی چا وژلی دی وای زما تره زوی چا وژلی دی دعوه یې په ناحقه باندې په هغه خلکو وکړه اوس ګوره دا څومره سخته ګناه ده په ناحقه باندې په چا باندې دعوه کول دا ډېره عظیمه ګناه ده سر معامله به په خپله وکړه په خپله او بیا به په ناحقه باندې دعوه په بل وکړه دا ستاسو د مشرانو دغه و يهودو خیر هغوی وی موږ مړی نه دی کړی او دیو ته وی تاسو کړی دی دا خلک رالی موسی علیه السلام ته چې حضرت ته ځه الله نه موږ لپاره وغواړه چې دا مړی چا کړی دی موسی علیه السلام الله ته توجه کړه چې ربه موږ ته وښایه چې دا مړی چا کړی دی الله موسی علیه السلام ته ووی چې د قوم ته ووایه چې یو غوا حلاله کې الله دسم ویلی شو چې پلانی وجلې دی پلانی وجلې دی خو د الله په خبرو کې ډېر لوی حکمتي الله ورته ووی غوا حلاله کې او د غوا یو حصه راواله په دا مړي باندې دغه کې ووهې مړی به را ژوندي شي خپل قاتل به په خپله وښي یو طرف ته دا معامله وشوه بل طرف ته په دې بنی اسرائیلو کې یو ډېر بزرګ نیک سړی و ډېر چې کله هغه قریب الموت شو مرګ ورته رانږدې شو نو ده سره یو سخی وه خو دا سړی ډېر لوی بزرګ و دا سخی راواغېسته ځنګل ته یې بوتله او الته وی چې اے ربا اے الہ د ابراهیم د اسماعیل او د اسحاق رب زه قریب الموت زما وړوکی بچی دی دا سخی مې راواغشته تا سره مې امانت کې خودله او رب چې بچی مې غټ شي دا ولا واده که یو څو ورځې پس دغه بزرګ مړ شو دا زوی بیا لږ را بوټکې شو غټ شو نو زوی د پلار نه زیات و د زوی کار سو یو یې مور او یو بس دی و روایتونو کې داسې راځي چې شپه به ده راواغشته هلکه چې د چا موریانې وي که نه ګورې دې مور ته مور مه وایې غنیمت ورته وایې غنیمت د دنیا او د آخرت کامیابي ده موریانې درته به لې پته ولګي چې د مور نه خلاص شي هغه سړی د خیر او برکت والا دی چې د چا مور وي ما وې دې ته مور مه وایې د دغه ورته وایې د خیر او د برکت خزانې دې سړي به همداسې کوی وسره لکه دا سړی چې کوي دې سړي به شپه درې حصې کړه په یو حصه کې به نامه اوده به شو په یو حصه کې به قامه د الله عبادت به کو او په بله حصه کې به چې دی مور ته به ناستو خدمت به کو مور ته ګورې خدمت ښه دا نه چې خوره او سکا کله وسره کېنه پښې وله موږه سر کې وله ګوتې وهه تلي وله موږه داسې یو حصه ورکول پکاري نو نیمه شپه به یې درې ځایه کړه یوه به د ده وه اوده به شو یو به د رب وه هغې کې به عبادت کو او یو به د مور بیبي بی وه هغې کې به د مور دغه کو خدمت کوم او یې پښې وله موږه را موږه سر کې وله ګوتې وهه دا دغه به یې کوه د ورځې د ورځې به لاړ مزدوري به یې کوله وایي تله به دشتو ته او لرګي به یې راوړل خرڅول به چې خرڅ به یې کړه دا هم یو بهترینه طریقه ده پیسې به یې درې ضایع کړې یوه حصه به یې ځان له کړې یوه حصه به تصدقه صدقه کړي او دا یو حصه به راواغشتې مور له به ورکړي چې مور دا والستا شوي عجیبه سړی و الله د نیکه بدله ګوري دنیا کې ورکه یو بیا دا مور او پلار نه دی او بیا په مور او پلار کې مور چا چې د مور خیال کړی دی که نه دی کوي نو یوازې دی نه چې الله دا خیر او برکت د د بچول او د دونه سولم ورکړی دی چرته ګوره د خپل وطن کې او چې کوم خلکو مور او پلار ته خپتلی دي نو دوی خو دوی دي چې الله د غزور د بچو د نسونه مباسي یو ورځ دا مور ورته وایي بچیه د شپې هم دقه سي د ورځې هم دا مزدورۍ کې دا خو ډېر سخته ده ستا پلار په پلاني ځنګل کې یو غوا هلته پریښې ده او ته ورشه هلته دغه وکړه خو داسې ورته ووایه چې ای الهه ای ربه د ابراهیم او د اسماعیل او د اسحاق زما پلار چې تا سره کومه غوا حواله کړې ده تا ته هغه ماته راکړه چې دی لاړه ځنګل ته هغه ځنګل کې دا آواز وکړه چې ګوري یو تکه زیړه غوا ده ورالله او داسې چمک وایي رالی لا غوا که خبرې وکړي ګورې دا څه بده نه ده ښه هغه پرون تاسو بخاري کې نو ویلې چې یو سړی په غوا باندې سورو نو هغه ورته وایي مونږ خو د هغه له نیو پیدا شوی په سرو له مو خو د هغه له پیدا یو زمیندارۍ له نو رسول الله وی زمان په ایمان دی د ابوبکر هم په ایمان دی د عمر هم په ایمان دی تاسو به دا نه وایه وای غوا څنګه دغه وکړه نو هغه غوا دی سړي ته وای چې ارکبني هلکه ډېر ښکلی هلکې بزرګې په ما سور شه هغه وته وی ما ته مور ندی ویلې چې سور شپې دقه سي خوند کوي ما ته مور ندی ویلې غوا وته وی په خدای قسم کرا باندې سور شوی وی زه به دې قابو کړی نه وي دا ستا د مور د دغه دی برکت دی چې ته د هغه خبره منې غوی راوسته مور ورته وایي بچیه دا بازار ته بوزه په درې دیناره خرڅه که روایتونو کې داسې راځي خو ګورې چې خرڅې نو بیا ما سره مشوره وکړه دی بازار ته بوتله اوس ملیکه ورته الله تعالی د انسان په شکل کې راولېږله ویه نوجوانه د غوا په څو خرڅې وی په درې دیناره خو ګورې دا شرط دی چې د مور سره به دغه کوم مشوره کوم وی په ما یې په شپږ خرڅه کا خو مور ور پرېږده وی نه وی ښځه لاړ شه مور سره د مشوره وکړه دی بیا راغې مور ته وی دقسې یو سړی دی او ما ته وی په شپه کې را باندې خرڅه کا ستا خوخه ده کنه وی او بچیا دا کله نا کله انسان ته الله داسې اسباب جوړ کی چې زړه را تنګ شي کله مور نه ده بې ځایه خبرې وکړي ته به ورته وایې مړې نو زړه پړی دا خبرې کې ته به یې رټې نه دا امتحان دی کله به تا ته مور کږه خبره وکړي بل څه به وکړي اوس دې دا ورته نه وایي چې دې ته څه ضرورت دی چې مشوره کوه او مشوره کوه وایي ځه بچیه په شپږ یې پې خرڅه که خو بیا به ما سره مشوره کې چې دې لاړه کاکا بیا راغې اوده کېږی ما چې دا را باندې خرڅی وایي او په شپږ یې خرڅوم خو مور سره به مشوره کوم وی په دولس دینار روانه خرڅ کا خو مشوره مکوه وی نه کوم با دی بیا مور لراغه مور یو خيار او وی بچی معلومیږي دا سړی نه دی دا چرته غالبا تا ته الله ملائکه د انسان په شکل کې را لیږي خو که درته بیا راغې نو ورته ووایه چې مور مې وایي چې نورې خبرې را سره مه کوه او دا راته ووایه چې خرڅ یې کړو که خرڅ یې نه کړو دی چې بیا لاړ هغه سړی راغی ورته وایي مور سره د مشوره وکړه وایي مور راته وایي چې دې سړي ته ووایه چې خرڅېدل پرېږده دا مشوره راکړه چې خرڅې کړو که نه وایي نه دا مه خرڅوې دا به وه د حضرت موسی علیه السلام ته به یو مسله پېښېږي او دا غوا به پې خرڅوې خو ګورې په دې شرط چې سرمنې دله د سرو نه ډکه کي الې بیا خرڅوي دلته دا واقع او شو دلته دا واقع او شو الله بن اسرائیل ته وی موسی علی السلام وته وی چې غوالاله کې ور یو مطلق غوا دی سوی اغه او دغه اغه او دغه خانو ته مونږ ته وایا د الله نه وغواړه غواګانې خو ډیری دي کنه چې دا غوا به زړی او که د غوا به دغه وړی که څنګه به موسی علیه السلام ورته وایي الله وایي چې دا غوا نه زړه ده نه وړه ده درمیانه ده خو هلکه ټوپ کوي که نه دوی بیا هغه دغه کوي وایي نه الله ته ووایه چې دا غوا رنګ به څنګه هغه دغه موسی علیه السلام د الله نه سوال وکړه الله ورته وایي تکه زیړه غوا به او داسې ښکلې چې ورته وګورې خوشحاله به شي دی بیا هغه دغه کوي وایي نو داسې غواګانې خو هم ډېرې دي که نه آیا دا غوا به یوې کوي که نه به کوي جوتي به یې او که نه به نو موسی علیه السلام ورته وی چې تک زیړه غوا ده نه جوتی ده نه یوې کوي نه رټ کوي نه بل څه کوي خالصه زیړه ده هېڅ قسم رنګ مخالف پکې داغ نشته وی اوس دې موږ ته صحیح بیان وکړو نو چې دوی غوا پسې لاړل داسې غوا په یو ځای کې نه میلاوېده دقه هلک سره میلاو شوه هلک انکار وکړو مور زوی چې موږ دا غوا نه خرڅوو غون قوم و پسې راغی وته وی را باندې خرڅه کې هغوی وی موږ نه خرڅوو وی دا غوا به لاله کو څرمنه به دله د سرو نه ډکه کو او په موږ یې خرڅه کې نو هغه پې بیا دغه کړه خرڅه کړه اوس ګوره ستاسو مشرانو یو دا قباحت و چې معامله په خپله وکړه مړې په خپله وکړه او دعوه په نورو کوي دا یو قباحت بله دا دی چې موسی علیه السلام ورته وایي غوا لاله کې په کارو چې فورا یې کړی وي دوی پکې هغه د هغه وړه به یو که زړه به او سره به یو که سپینه به او جوتی به یو که نه به جوتی خو هلکه ټوپ کې که نه دغه وکړي الله د هغې بیان کوي و از رایات کې هغه وخت قال موسی چې اوی حضرت موسی علیه السلام چاته وی لقومه خپل قوم ته خو عجیبه غوندې واقع ده د کیسې اول رستو بیانوي او هغه اخر یې مخکې بیانوي د دې دپاره چې دوه مسلې ته بیلې بیلې معلوم شي یو دا دی چې د الله په حکم کې دوی ټال مټال کوي او بله دا دی چې دوی ګناه په خپله وکړي دعوې په نورو کوي و اس قال موسی رایات کې هغه وخت چې وی موسی علی السلام لقومه خپل قوم ته سی وتوي ان الله یامرکم یقینا الله امر کوي تاسو ته ان الله یامرکم یقینا الله امر کوي تاسو ته د سشي ان تسبحو چې تاسو لاله کې بقرتن یو غوا ګوره بقرتن نکره ده هر قسم غوا شي حدیث کې هم دا راځي که چېرې دوی عمل کړی وي او یو غوا یې راغشتې وي دا کار به شوی وي خو دوی په ځان دوی سختی وکړه الله په دوی دغه وکړه سختی ان تذبحو چې تاسو حلاله کې بقرتن یو غوا قالو هغوی ورته ووې دې قوم اتتخذنا آیا ته مونږ نیسې هزوان په ټوقو ته مونږ پورې ټوقې کې اتتخذنا آیا ته مونږ نیسې هزوان په ټوقو دا ولې ورته دا قوم وای چې مونږ پورې ټوقې کې یا د دې وجنه چې مونږ د توایو دا سړی چا وجلې دی ته راته وې چې غوا لاله کې نو د غوا دا لالیدلو او د د سړی د قاتل معلومېدو څه مناسبت دی تا ته یو سړی وایي ډوډۍ راوړه ته ورته وې اوبه څکې نو دا ټوخي دي نو دی یا دا یا د دې یو بل مطلب دی په يهودو بدبختو کې د غوا تعظیم ډیرو دی به وی دا یو دغه دی مبارک دغه دی مقدس شی دی غوا لالول پو وی لکه د هندوانو خوی پکې و دا لالول دوی ته داسې ګران ښکارېدل غوا به څنګه لاله کو نو موسی علیه السلام ورته وایي الله وایي غوا لاله کې نو دوی وایي وایي مونږ په لټوقې کې غوا څنګه دغه کو الاله کو د دین په مسله کې ټوقې کول دا خو د جاهلانو کار دی ان اکونا چې زه شم من الجاهلین د ټوقو کوونکو نه معلومه شوه دا خبره چې دا خبره یقیني ده د الله حکم دی چې غوا لاله کې نو دوی اوس ګوره هغه او دغه قالو ادعو لنا اوی اغوی قالو اغوی اوی ادعو لنا اغواړه زمونږ د پاره ربک د خپل ربنا قالو ادعو لنا اوی اغوی چې اغواړه زمونږ د پاره ربک د خپل ربنا یبین لنا چې بیان کې مونږ ته یبین لنا چې هغه بیان کې مونږ ته ما هیا چې دا غوا بسنګي غواګانې خو ډېرې دي نو دا غواګانې به څنګه قال موسی علیه السلام ورته ووې انه یقول یقینا الله وی انه یقول یقینا الله وی انها بقره چې دا یوه غوا ده انها بقره چې یقینا دا یوه غوا ده لا فارد نه زړه ده تاسو د څه بوډۍ فاردو هغې غوا ته وایي چې دونه زړه یي چې بیا د لنګېدو قابله نی د لنګېدو نو انها بقرت دا یوه غوا ده لا فارد نه زړه ده تاسو وایي بوډی ولا بکر او نه وړه ده بکر هغې ته وایي چې د خپل وړوکوالي د وجې نه هغه قابله د لنګېدو نی لکه نن سبا د کال سخی وي نو لا فارد نه زړه ده ولا بکر او نه وړه ده نو چې نه زړه ده او نه وړه ده نو څه شی دی عوانون درمیانه ده عوانون درمیانه ده بین ذالک په منځ د دغې کې د وړې او د زړې په د منځ کې ده بس نورې خبرې پرې دی ففعلو اوکې تاسو ما هغه تؤمرون چې تاسو ته تا امر کولی شي ففعلو اوکه تاسو ما هغه تؤمرون چې تاسو ته تا امر کولی شي د دې شکیانو چرته د زړه بړاس لا ختلی دی بیا هغه دغه کوي مخلص سړي ته چې خبره وکړي فورا چې مخلص نی هغه سي هغه دغه کوي قالو دعو لنا اوی اغوی او غواړه زمونږ د پاره قالو دعو لنا اوی اغوی چې او غواړه زمونږ د پاره ربک د خپل ربنا یبین لنا چې بیان کې مونږ ته یبین لنا چې هغه بیان کې مونږ ته ما لونها چې څه د رنګ داغې لون رنګ ته وایي ځاسې درمیانه غواګانې خو لږې نه دي ما لونها چې څه د رنګ د هغې قال موسی علیه السلام ورته ووې انه یقول یقینا الله وی یقینا الله وی انها بقره چې یقینا دا یوه غوا ده صفراء زیړه ده صفراء زیړه پخوا به خلکو دا زیړې غواګانې خوښولې وی به که نه یو ځل مونږ بره تلي وو مونږ سره دلته شاګردو سبق کې نو بره تلو یو ځای ته الله دې وبخښي اوس ټول مړه دي شاګردانو دا د شرشي نه وړېدو د بالا ته تلو چې دا غزا ته ورلو باچیان دي ډېر ښه خلک وو ډېر صاحب جیداد وو وایي ایثار شی د زیړې غوا کوچ د باندې خورم هغه دی نو موږ ورته وایي زه مړه چې دا زیړه دی یاده کړه نو راوړه نو مخکې به زیړه غوا دا مشهوره وه او خاص کر خلکو به وی که نه هغه کونړی دغه نی اچې زیړه غوا اوس داسې غواګانې راللې چې هغه کونړی مونړی پاتې کړې نو دا یوه غوا ده صفرا او زیړه ده فاقع لونها خالص زیړ دی رنګ د هغې صفرا او زیړه ده خو زیړه څنګه ده فاقع لونها خالص زیړ دی رنګ د هغې او ښکلې څومره ده داسې چمک وی تسر الناظرین چې خوشحالی کتونکي تسر الناظرین چې خوشحالوي کتونکي چې څوک وته وګوري نو په دا خپل حسن او خایس کتونکي خوشحاله کی بیا شک نوسی قال دولنا وی اغوی او غواړه زمونږ د پاره ربک د خپل ربنا قالو دعو لنا اوی اغوی اغواړه زمونږ د پاره ربک د خپل ربنا یبین لنا چې هغه بیانو کې مونږ ته ما هي چې دا غوا څنګه ده داسې غواګانې خو ډېرې دي پخوا به خلکو په غواګانو باندې هم یوې کوله یې به کړی کنه ارټ به کړی کنه ان البقره یقینا دغه غوا تشابه هغه ګډه وډه شوې ده علینا په منګه دا غوا په منګه ګډه وډه ده چې دا کومه غوا ده و انا ان شاء الله و انا او یقینا منګه شي یو ان شاء الله کدا الله خوښ وشي لمهتدون منګ ته به هدایت وکړي شي لمهتدون مونږ ته به هدایت وکړي شي دقه خبره استاد صاحب وی د سړیتوب یې وکړه چې دا ان شاء الله وی حدیث کې راځي که چېرې دې خلکو دا ته به راشي که د ان شاء الله نه وی ویلې نو دا یهود به تر د قیامته پورې همداسې سروالي او بروالي وو هغوا به چېرته یي او هغوا به چېرته یي قیامته پورې به دا شکونه وو میلاو شوی به نه وی ورته قال موسی علیه السلام وتوي انه یقول یقینا الله وی انها بقره چې دا یو غوا ده انها بقره چې یقینا دا یو غوا ده لا زلول نجوتی ده زلول هغه ته وی چې هغه په کار کولو بلد یوې کولی شي دا به تاسو زمیندار پوهېږئ ګورئ هر غوی او هره غوا یوې نه کوي ښه دا چې اول په دې کار بلد کړي نو بیا دغه دي نو لا ذلول نه بلده ده د کار سره تثیر الارض چې هغه اړوي ځمکه د کار سره بلد نه ده جوتي نه ده چې هغه اړوي ځمکه ولا تسقي الحرث او نو به کوي فصل پخوا د فصلونو د اوبه کولو بېله طریقه وه اوس بیله طریقه دا رټ نه رټ کولی شي او نه دغه کوي او مسلمتون روغه جوړه ده اس قسم عیب پکې نشته مسلمتون روغه جوړه ده اس قسم عیب پکې نشته او لا شیعه نشته د داغ فیها پاغې کې شیعه شیعه دغه ته وایي په عام رنګ کې چې لږ مخالف رنګ راشي دا سپینې جامې دي او په دې کې لږ داسې تور رنګ راشي په تور کې معمولی سپین راشي په عام رنګ کې چې مخالف رنګ راشي موږ ته دا وایو نو لاشیته نشته دی صداغ زیړه ده څه سپین یا بل څه داغ پکې نشته لا شیطه نشته دی څه مخالف داغ فیها په هغې کې نو قالو الان اوې هغوی چې اوس قالو الان اوې هغوی چې اوس جئتا تا راتلل وکړله بالحق په صحیح بیان بالحق په صحیح بیان نو بیا غوا پسې ووتل نو ما وی چې کتلې کتلې د اچا سره نه ملاوي د یو هغه بزرګ خزه واغه په زوی چې د غوی سره و چې غوی سره واغوی انکار وکړ چې نه خرڅو خیر دی قوم ورته وی چې دوه غوا بدله راکا او د دې سرمن بدله د سرو نه ډکه کو وما کادو یفعلون قریب نه و چې دوی دا کار کړی وي وما کادو یفعلون او قریب نه وي نه و چې هغوی دا کار کړی وي وجه د هغې دا ده چې کم کار کې ټال مټال کې هغه کار الله ستا نه نصیب کوي زموږ د ملګرو کوی کس ناست دی ډیر ښه سړی دی وی پلانی ته د سبق ویم چې راځه خو آغا او دغه او آغا او دغه څه د درې څلورو میاشتو نه او وی هغه پلانی ته مې ووی هغه فورا راغی وجه د هغې دا ده چې فورا عمل وکړه دا د اخلاص دی او چې دا آغا دغه کې الله دا کار د سړي نه نصیب کوي نو دوی ما هغه دغه کول غوا څنګه ده رنګ یې څنګه دی او جوتي ده او که نه ده جوتي نو خري به نه وي چې دوی دا کار کړی وي یا دا یا دا دی چې ګرانه وه ګرانه نو دونه د چا پلار به هغه شته وي ځکه ګران شي سړی نه علي قریبه نه وه چې دوی دا کار کړی وي خو الله ته دا کار واغشت یا دا دی مددي مړی چا کړی و خو دوی په خپله کړی و که نه نو که چېرې د دوی دا فکر وی چې که مړی م کړی دی او غوا والو او رسماما را ژوندي شي نو څوک بخی خو منګه بخی نو قریبه نه وه چې دوی دا کار کړی وي دا واقع وه خو د واقع اخره حصه قرآن مجید مخکې بیان کړه د دې لپاره چې دا مسله ته معلومه شي چې د موجوده یهودو چې کوم مشران دی هغوی کوم دا خبیث خلک وو د الله حکم به ورته وشو دی به وي هغه او دغه هغه او دغه هغه دغه دا به دوی کول او بیا دا قصې اغاول بیانوي هغې کې دا خباست بیانوي چې بېماني په خپله وکړي او دعوې بیا په نورو کوي ځای بس دی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله